دا عمر کو شروع شو د سوره مائده نه کان فيما قبلو بیان الخصال القبيحه لليهود ليحترز عنها مخکې بیانو د خصال قبیحه او د يهودو کې احتراز دی وشي وها هنا الترغيب الى الحكم بكتاب الله تعالى لصاحبهم دلته ترغیب دی حکم ته په کتاب الله باندې لپاره د اصلاح دي فإن في إصلاح العلماء والربانيين إصلاح القوم چې علماء اصلاح وشي د ربانيين اصلاح وشي دا د ټول قوم اصلاح ده خلق په دې پس رواني ملح فساد د طعام دی اصلاح د مالګې اصلاح د طعام ده ولی ذاخیلا ذکر بزرگ ویل دي قد فسد ملحنا فبأي شيء نصلح زنګ په مانګ کې نقصان راغله دی نو موږ به اصلاح اوس پس کوو د دې رکو خلاصہ ان تقرب الله تعالی لابد من اتباع کتاب الله د قربت د الله تعالی د پاره د نزیکت د الله د پاره لابد اتباع کتاب الله گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن کتر مسلمانه جن غواړي بغیر د قران نه د مسلمانه جن ناممکن ترازی بین اعمال خدرا قیامت ہے پیشی درا برنگے و ترہیب عن کتمان الحق ير ور کول دي د پټولو د حق نه وان عدم الحكم بكتاب الله سبب الكفر والظلم والفسق عدم د حکم په کتاب د خدای سبب د کفر دی سبب د ظلم دی سبب د فسق وبيان الاجتناب عن اتباع اهوائهم بیان د ځان ساتل اتباع د خواهشاتو لدی والترغيب الى السبقه الى الخيرات مینور کولی سبقت تنی کوتا وبيان ان لا احسن حكما من الله د دې خبرې اندې د خدای نه زیات خسته د حکم نشته بیان شان الانجیل والقران بیان د شان د انجیل او د قران کریم دی والتورات المنزل غیر المحرف اگر تورات انجیل کې منزل دي غیر محرف دي دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلنا التوراۃ فیها هدى ونور بشک ما نازل کړی د تورات دلته انزال ویل دا د فتن تورات په راغله پدې کې هدایت ته امت د موسی علی السلام ته نور دی رڼای ده رسمانی کتاب کې هدایت او نور دی حکم کوي په دې باندې نبيون هغه چې غاړه کې حکم درپتا هغه چاته حکم کوي چې يهوديان دي ور ربانيون خدای خلق والاحبار او علما دي بما استحفظوا من کتاب الله دي ته عبادت کور کړی شوی د امانت کور کړی شوی د خدای کتاب قانون علی شهدا دي په دې باندې شاهدان چې دا حق دی غیر محرم مستحفظو من کتاب الله هغه یو انجیل دی څلور انجیل دی جو اناجیل اربعه دا د یوحنا دی دا د لوقا دی دا د بولس دی دا د فلانی دی هر یو احکام د بل نه متضاد خدای خو متضاد احکام نو نازل کړي دا د دې تحریف دی دغه څه تورات والا دغه صحیفه والا یو د قران حفاظت الله غوښته د ذمہ نه له لحافظون الله دا ویلی سترګه استیګ په قانون سترګه کې والانف بالان پوز پریګ په مقابله د پوزي کې والاذن بالاذن او په مقابله د غوږ کې او سن بسن هغه ته مقابله د غاښ کې والجروح قصاص زخمونه برابر دي قصاد یقتص بعد او ببعض ومن تصدق به سوق تصدق به دي سره ومن له الحق معنی دا دره کفاره شو علا خوش او کس حکم عدل الله باندې دا کسان ظالمان دي دې کې مغه تقسیم کې اعتقادن اعتقادن ظلم دی کامل عملن ظلم دی که صورتن صورتن ظلم دی که سیرتن سیرتن ظلم دی وقفنا على آثار عيسى ابن مريم مصدقا لما يدي من التوراة واتينا الانجيل در پیغمبر ما پاسار دی عیسی ابن مریم علیہ السلام مصدق د مخ کې دی چې تورات انجیل مصدق د تورات ورکړو ما عیسی علیه السلام ته انجیل پدې کې هدایت او عقاید د هدایت اعمال د هدایت اخلاق د هدایت معاملات د هدایت معاشره د هدایت ونور او رڼا و پدې ارسمانی کتاب داسي مصدق هغه کتاب چې مخکې له دین او د تورات هدایت و موعظه للمتقین واعظ د پاره د متقین دوا تعریف یې تمخ کړی دی تلین القلوب ګونه نرمول وتدبيع العيون سترګې نمنا کې کول والتحذير عن الدنيا يرد دنیا نه او ترغیب آخرت دا څلور خبرې بوار بس کوم دخل مو خې ټوخې مسخرې پکې دي خلخان دي تکې نیولي هغه طریقه تم درنه لري هغه هوا نه ده چې ته هوا نه شي دا ساده وسو د خلکو ما ته یو تن ناغه وي زموږ استاد مون ته زړې ټپې وي څنګه ټپې ده او د مونږ د خبرې کومه دا ټپې خلق اسمانونو ته ورسېدو مونږ ته په زړې خبرې د خلکو نوې خبرې خوخي ټوکې مسخري خوخي نو څومره مسخري وته بیا ځنې معالی وي چې خبرو کې خلاص نه افلا وټپ دې ډېر خوشاله شي چې ما خبرې په دې باندې اثر وکړ لازمه وټپ خوشاله لازمه ټپول ولا مجھے قانون طریقه سره دلبیت الله مقام تسکیه الله فرمایلی دی حکم دی که اهل انجیل چې الله نازل کړي په دې کې ایمان دې په نبی له سلام ایمان دې په قران حکم انزل الله باندې دا کسان فاسقان دي فسق ما غفصا اته کتاب په حق سره قران مصدق د مخ کې د دې کوم غیر محرم کتابونه ومهيمنا شاهد دی عليه په دی باندې بما بين منزل الله سره ولا تتبع اهواهم تعريض امت تا تابع خواهشات دی مکوا موردن عما جاء من الحق چې اعتراض کون کې داغنا چې راغله تا ته حق نه لکل جعلنا منکم شرعتو من حاجه انو پاره ما ګرځول شریعت او منهاج طریقه ولو شاء الله لعمت واحده او خدای اراده لرلوي یو مت به کول ټول جبران قهرن لكن لم يشاء دا اراده نه لرله نو اختلافات را لپتاس ولكن فرقكم فرقا تاسو تفریق د فرقو وکړه ليبلوکم فيما تاکم دا الله دما مل دا ازمیشو کی تعالی کم در کړی دی فاستبقوا الخيرات صفقت کوي نه کو الا مرجعکم الله ترجو د تاسو د ټولو ان ما کنتم تی تختلفون مرضی کې تاسو به اختلاف کو د امر د دین نه د محمد علی السلام نه د قران عملی فیصله باندې کی وانحکم بینهم بمانزل الله په مابین د دې کې چې کوم الله نازل کړی دی ولا تتبع او بیا تاریخ د امت ته تبلیغ خواهشات مکوا واحذرهم دین او یریګا ان یفتنو چې تا فتنه کې وګرځي ان بعد مان د باز چې نارګه الله تعالی وین تولو کدی اعتراض وکړو فعلم تپوشا رید الله یصيبهم ببعض ذنوبهم الله اراده لري چې اورسي دي ته بعضي ګناهونه دي عذاب نه کثیر من الناس لفاسقون ډیر د خلکو نه فاسقان افهم الجاهلیت یبغون دا تردید د مداهنت دی د دې علت حکم طلب کوي چې ته مداهنت ور سره کې نه څوک خسته دی الله نه جهاد ته حکم نه لقوم یوقنون اقوم د پاره یقین لري یا الذین آمنو وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا اتمه رکو شروع شو د سوره مائده نه کان فی ما قبلو بیان المعرضین عن کتاب الله تعالی مخکې بیانو د اعتراض کوونکو د خدای د کتاب نه بانهم ظالمون کافرون فاسقون په دې دایره کون کې ظالمان دي کافران دي فاسقان دي وهاونا بیان ترک الموالات معهم دلته بیان د تر د دوسه د دوی سره دې سره دوستی مسال فان الموالات مع الله تعالی معادات مع الله د خدای د دشمنانو سره دوستی د خدای سره دشمنی دا د قیاس مساوات طریقه ده مقد او قیاس مساوات کې خود ته تابع د مقدمه اجنبي وي د دې رکو خلاصہ بیان المقاطعه مع اعداء الله تعالی بیان د قطع تعلق دی د خدای د دشمنانو سره لیمکن اتباع کتاب الله چې ممکن شي اتباع کتاب الله و بیان اخبار عن بعض المغیبات اخبار د بعض مغیبات و بیان صفات الفاضله للمؤمنین بیان د صفات فاضله او ده د مؤمنانو د پاره لیتا اصحابهم لیتا اصحاب دی پس اقتدا وکړي و بیان غلبت حزب الله مغلوبت حزب شیطان بیان د غلبې د حزب الله دی او مغلوبت د حزب شیطان سلوک المؤمنین فيما بينهم وبين الكافرين بیان د سلوک د مؤمنان په مابین خپل کې کور کې بسنګ سلوک یو بل سره ساتي او د کافرانو سره بسنګ سلوک ساتي دا درته کوي بسم الله الرحمن الرحیم یلا امنو لا تلهو د النصار اولیاء اے مومنانو منی سے یهود او نصارا دوستان بعضهم اولیاء بعض بعض دوستان د بعضی په کفر کې له اتحادهم فی الکفر دی متحد دی په کفر کې مې تولهم منکم سوق دوستي وساتي د تاسو نه د دې سره فإن دې دا غي نه حساب ان الله دل قوم الظالمین دې هدایت نه کوي ظالم قوم ته من کان موت علی الكفر والظلم چې مرګ په کفر او په ظلم شي فتلذین فی قلوب مرض ویني واګ دې په کوم مرض د نفاق یسارعون فیهم جلتی کوي په موالات د دې کې په دوستۍ د دې کې فی موالاتهم یقولون او تی دا ولې دا څه کوي نقشان تسی بنا دائره مونږ یې مونږ ته حادثو رسی قاتلی را باندې را نشي یا غلبه د دې را نشي عسى الله ان يتي بالفتح قریب د الله راتله په فتح زروږي یا یو امر د خپل جانب نه چې هغه بیان دی د اظهار د منافقینو د نفاق فیسبحو دی به وګرځي علامه اثرو فی انفسهم نادمین دی کمډونو کې نفاق پټ کړی دی بیا به دی خپل پیمانی ويقول الذين امنوا اکسان چې مؤمنان دي اقسموا بالله جهد ايمانهم دا کسانو قسمونه خړل په الله په کوشش د قسمونو سره چې موږ د تاسو سره یو مې کې اوس پته ولګي دا موږ سره خو نه دي حبتت اعمالهم برباد دي اعمال دي ایمان نشته فاسبو خاسرین وګرځي دي ځانکاران ځان له ځانو کوم په دنیا کې هم په آخرت کې وایا اے مومنانو څوک چې مرتد شي تاسو نه د دین خپل نه فصابت الله بحب قوم يحبهم ويحبونه زر دې چې الله براتلو کې په قوم محبت به الله سره د دې الله به محبت دي سره اشعریون دي ذلت علی المؤمنین ذلیلان به په مؤمنانو عزتمن به په کافرانو سرنګا یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکی پلار د خدای کی ولا يخم لوم تلائم نه بیری ملامتیا د ملامت کوونکو نه ذالک فضل الله دا د الله فضل دی یوتیه من یشاء اجر اراده وشي واسع علیم واسع عالم د پنیتونو د خلق دا ناظر په شان دا خلقو کې چې په زمانه د ابوبکر صاحب کې هغه د زکات نه انکار وکړ حضور ته مونږ ورکاو سه نه ورکو ابوبکر صاحب دې سره jihad اراده ولرله عمر صاحب ته ویل چې حضور خو ویلي دي ان قاطع يقول لا اله الا الله لا اله الا الله وایي څنګه سره قتال کوي ابکر سے وته غوسه شه اجبان جاهل کو خوان فی الاسلام یلټ کې څومره زورور وي اسلام کې د کمزوري خبرې کوي لبه جام دې ما احکام څنګه مکاوي را دي الا بحق الاسلام زکات حق د اسلام دی صلات حق د اسلام دی مونږ انکار کوي جهاد به کوم زکات نه انکار کی جهاد به تر دې پورې وویل که هیڅوک نه ابوبکر به تور اغستی یوازې او دې سره به جهاد کوي دې ته وایي شخصي حکومت اسلام کې دا جمهوریت نشته تر دې حکومت ته پدې کې شمیر دی ټول پکې نشتا لوی دانشمند دی ولاړی مقابله دې خد او دريږي هغه کامیاب وي دانشمند بنا کام ا ډاکټر اقبال ځکه ویلي ګریز تر دې جمهوری غلامی پخته کاری شو کہ از مغزی دو ستخر فکر انسانی نمی آیت د دې جمهوریت مغربي نه وتښته د پختکار غلام شه دو سو خر کې یو ځای شي هغه نه خو انساني فکر نه جوړیږي هم دغه خر دی او خر وي کې از مغزي د سخر فکر انساني نه مې آیت او دغه د موږ مشران دي او راه دی ویل سلور ځله پکې خطا شو دای ما ته خطا دي کلی ځکه ما خطا مطلب دا غم جاهلو او زم جاهل ډون چړون په روان شي اخر ماته شي دندان اور ماشومان ولورځي ګوره ازنګ لوی مشر چې دی لوی ذمہوار ولر حد ولا نه وت او ای مولان په سیاست په سیاست هوتا سو پويږي چې قول ولا حد هم درل نه درځي مولا په سیاست نه پوي مولا فاتح عمر شه وو ابو بکر شه وو عثمان شه وو علي شه وو دا بیا له چې دا استراحت نو چې مولانا دی او شیخ دی او قاری دی او فلان دی او فلان دی لوی مولانا خو ابوبکر سی لوی مولانا خو عمر سی وو لوی مولانا خو عثمان سی وو لوی مولانا خو علي سی وو د دې مطلب چې هغه په سیاست نه پوي د پشان سیاست بس تا پلار او ستاني کوي دی په سیاست کې خود سپو رعایت او د پیشوګانو رعایت او د چرګانو رعایت او د سیاست تعریف کې علما ان نظام المحافظ لحقوق الله او حقوق العباد هغه نظام دی چې ساتون کې د حقوق د الله دی او د حقوق د عباد دی د حقوق الله پیژني دلال مرجی تپوس باندې کیږي د افسه مرجی تپوس باندې کیږي د باجو د مرجی تپوس باندې کیږي دا ولې په دیو سوزول او بمباری په وشو خاجی دی جهاد کی پلار د خدای جهاد کوي دی د خدای پلار کې نه یریږي د ملامتیا د ملات کم مزګونه که څوک ملامتیا ورګي د دې پروادار نه ذالک فضل الله دا د الله فضل دی یو تیه مې یشا چاته اراده وشي د ورکولو خدای واسع دی فضل د عالم د پنیتونو دخلو ان ملک الله ورسوله دوست تاسو الله دی او رسول الله دی هغه ځان تاسو دوستان دي هغه کسان چې درې مز لره ورکی زکات لره وهم راکعون او دی رکو کوون کی علی صاحب یو سائل سوال وک پلا سے ګوت او داسې کول عمل یسیر سره وی غردول ول سوک اعراض کی ومه تولا او رسول ول امنو دوستی لري د الله او د رسول مؤمنانو سره فان حزب الله هم الغالبون د خدای ډله دی غالب دی دلته حزب الله تسریع وکړه وزد مظهر په ځای د مزمر د پار د اظهار د حال دي چې دا د خدای ډله ده د خدای د دین معاونین دي کنه وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دا نه هم رکو شروع شو د سوره مائده نه کان فيما قبلو بیان حزب الله وبيان غلبة حزب الله ومغلوبية حزب الشيطان دلته هم بیان د مغلوبیت د حزب د شیطان و اذن کان فی ما قبلو ترک الموده مع الكافرین پرې خودل د دوستۍ د کافرانو سره هنا اذن كذلك دلتم دغسل كان فيما قبل المنع عن اتخاذ اليهود والنصارى اولياء د نیولو د دوستۍ د کافرانو نصارو او يهودو سره وهاونا المنع ان اتخاذ المسلمین اولیاء لهم دلته منع ده د نیولو د مؤمنان نه دی لره دوستان اگر کې بظاهر خطاب حضور سره ده او تاریخ د امت د دیرو کو خلاصہ چا بازان پورې ټوخې کولی و بیان بعض اليهود او بیان د بعض يهوديانو دی والغضب عليهم بیان د غضب دی په دی ومسحهم مسخ د دی دی ومساراتم فی الاسم والعدوان مینه ورکول دي تقوا ته بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اے مومنانو منیا کسان چې انولي دي دین ستاسو په ټوکو سره محزوان بها او په لعب سره اگر چې ورکړی کتاب چې کله تاسو ندا کوئ مانځه ته نیسی دی لرا منادات لرا په ټوکو سره او په لوبو سره محذوبن بها بانګ یو تن چې وی محمد رسول الله ویل او الله محرق الكاذب خدای دروغ جن وسوځي نا صاحب د کور تور پرې وتا کور وسوځي ده من اين اصابت نه هذه النار در موږ ته د کم ځای نه راورسېد وی من دعای کا د دعا ستانه تا یو خدای دروغ جن وسوځي ته دروغ جن یو خدای وسوځولې پوری دلو وسوځي دا هغه دی چاه کندرا چاه در پیش ذالک بانهم قوم لا يعقلون دا داسې قوم دي چې نه پوهېږي عقل منجا دا وسره نشته لیونی خو نه دي قل یا اهل الكتاب اهل کتابو هل تنقمون منا تاسو بد نه غړې زمونږ نه صفام انکاری دي الا ان آمنا بالله مونږ ایمان په الله راوړې دا خو د بد غنډو شي نه دي چې نازل شي د مونږ ته نازل شي په خال دینه غیر محرف ان اکثرکم فاسقون اکثر تاسو نه فاسقان دي قل هل انبئکم بشر من ذالک تو ورته وایا چې خبر درکم تا تا من اهل شر من ذالک علی شر لدی مذکورنا مصوبتا عند الله د جهاد د بدل ورکور په نس د الله هغه دادی ملعنه الله څوک چې الله په دلانت کړي وغضب عليه غضب پی کړي دینه غزولی شادوغان او خنجران مسخ پی راغلی وعبدت طاغوت او عبادت کوي د طاغوت د بت او د شیطان اولئک شر مکانن دی شر دی جهاد د مکان او ادل عن سوای سبیل ډیر گمراه دي د سبیل مستوین و اذا جاءوا قالوا آمنا کله تا تراشی تاسو ته وي منګ ایمان نه وړي دي په ګناه کې او په ظلم کې واکلهم السحت او خوراک د دې حرام له چا رشوت دی په تحریف سره د خدای په کتاب لبه سما کانو یعملون بد دی هغه چې دی کوم عمل کوي اوس الله په دې احبارو پر ربانی باندې انکار کوي ید الله مغلوله د خدای لاس بند شوی غلت ایدیهم بندی لاسونه د دې د فعل د خیراتونه ولعنو لعنت شو بیا قالو چې دی وایي چې نازل د تا تر جانب د رب نه څه سیوا کوي سرکشي او کفر والخینا من عداوت البغضاء الى يوم القيامه ما ماوین دي کې د فرقو مې کوم دشمنی ده خو مسلمانانو ته یو دي عداوت او بغض تر قیامت پورې کله ما قدونا الحرب اطفئ الله هر واري چې بلکې دی اور د جنگ مؤمنانو ته الله مړ کی دی سای کی په ځمکه کې د فساد لا اله الا المفسدين خدای مفسدين نه ولو ان اهل کتاب امنو واتقوا په شرط د دې کالی کتاب ایمان راوړې وي تقوا یې کړې وي لکفرنا عن سیئاتهم ما به تکفیر کړو د سیئات لدینا ځکه اسلام نړۍ ما قبل اسلام تر ټول ګناهونه معاف شي سوا د حقوق العباد نه دا لسم رکو شروع شوا د سوره مائده نه کان فی ما قبلو بیان الخصال القبیحه لليهود مخکې بیان د خصال قبیحه د يهودو بیان دی د ړوندوالي د دی د کونوالي د دی د حق په طریقې د تاکید سره و تذکیر به ما بعد الموت پند پاغه واقعات چې راتون کې پس د مرګ نه د دیرو کو خلاصہ بیان الامه المقتصد فی التبلیغ بیان د امت مقتصده ده په تبلیغ کې و بیان المسائل التبلیغیه دي بیان د مسائل تبلیغیه دي و بیان العقیده الصحیحه فی شان عیسی علیه السلام بیان د سی عقیده ده په شان د عیسی علی السلام دی بلا افراطن و تفریطن بی د افراط او تفرید نه لکه يهود نه سوارا یو دي صالح سام تفرید کوي نه سوارا افراط کوي والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره ونه عن الغلو فی الدین مره د غلو نه په دین کې و اتباع الهوا مره اتباع د هوا نه و ترغیب ال اتباع التورات والانجیل ترغیب د اتباع د تورات او د انجیل ته وفيها الامر باتباع عليه السلام په تورات انجیل کې امر دې په اتباع د نبی عليه السلام سره والایمان به ایمان په دو نصرت یې نصرت ده لتؤمنون نبی ولتنصرنه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول علیہ السلام ورسوا جميع ما انزل اليك من ربك ټول هغه تا نه چې جانب دربنا وان لم تفعل کتا دا کار نه کو فما بلغت رسالته تا پیغام د الله نه رسو والله يعصمك من الناس خدای تا ساتي د خلقنا ان يقتلوك که غزوه بدر احد کې تکلیف رسیدلې دي اخو قتل نو کنه ان الله لهدي القوم الكافرين قوم کافر ته الله هدایت نه کوي ما دام علی الكفر قل اهل الكتاب اهل کتابو لستم علی شیء نه تاسو یو دین معتد به باندې چې نجات ورکون کوي حتی تقیم التورات تاسو ادره تورات او انجیل په تورات په انجیل کې ایمان دی په نبی اخر زمان هغه چې نشه تاسو د جانب دربنا کثیر منهم منزل الیک من ربک طغیانا و کفرا زیات کې ډیر لره د دینه نازل تا تا دربنا طغیان او کفر لا لا تن رادی کفر سیوا کی ولا تعسى القوم الكافرين مغم جن کیږي په قوم کافر باندې کوي بد دي خپل خوخه دا غي بل مقابل مؤمنان ذکر کوي ان الذين امنوا والذين هادوا هغه سان چې مؤمنان دي هغه سان چې يهوديان دي والسابئون عبادت کوي د ملائکو او نسوارا چا چې ایمان او په الله او پر د خیر باندې عمل یو که صالح دی باندې منه یری د بری غمګن وي هر څوک چې ایمان راوړي الاسلام یهدی ما کان قبله اغست ما وعده د بنی اسرائیلونه په تورات کې مالیږي ته رسولان پیغمبران ډیر حدیث راي رسول چې خواهش باندې نفسونو د دی کذبوه تکذیب به وک فریقا کذبو یو فرقه لای تکذیب وک د پیغمبرانو او بل فرقه قتل کړه وحسبو دی دا ګمان کا الله تكون فتنه نبی فتنه او عذاب په قتل د دوی په کفر د دوی فعمو دی وړاندې دي د حق نه وسمو دی کانه دي د حق نه بیا رجوع کا الله په دې باندې چا توبه وستله ثم عمو بیا کانه وړاندې شو کفر په عیسی علی السلام کو وزو کثیر منهم ولو بصیر بما يعملون بنا چې عمل کې فیجاز لقد كان قال ان الله هو المسيح ابن مريم کفر کوي کسان چې وي عیسی الله عیسی ابن مریم دی دا دیو فرقه عقیده ده وقال المسيح ویلی مسیح علیہ السلام یا بنی سعبد الله ربی و ربکم اے بنی سائلو عبادت وکای درب زمو درب ستا هغه اقرار د عبدیت کوي او دی ته وای چې اقرار د ربوبیت وکای او د خدای عبادت وکای نه دا چې زما وګي انو مشرک بالله څوک شریک پیدا کی الله سره فقط حرم علی الجنه حرام علی الجنه دي چا سم خدا تعلیم او ما وه نار زید پناه د بوري و مال ظالمین من انصار ظالمانو امداد کوونکی لقد کفر الذین دا د بل فرقې ذکر کوي کافر کسان چې ان الله ثالث ثلاثه ان الله ثالث الہتین ثلاثه خدای دریم خدای په درو خدایانو وما من اله الا اله واحد نه اله مگر یو اله دی ذاتن صفاتن عبادتن امرن حکمن و ان لم ينتهوا عما يقولون کدی مرغه چې دی سوای د تکذیب د نبی علیہ السلام نه د توحید قائل کیږي نه تسلیث وایي مذب کې لکافران لین عذاب علیم او فلا توبون استفهام توبیخی دی دی توبه نو باسي الله ته او دی باسي طلب د مغفرت نه کوي او دی کی او دی غفور رحیم دی اوس علی سات سام شان ذکر کوي بلا افراط بلا تفریط مل مسیح ابن ما الا رسول نه دی مسیح ابن مریم مگر رسول دی لا اله ولا ابن اله ولا ثالث ثلاثه نه اله دی نه ابن الله دی نه ثالث ثلاثه قد خلت من قبله رسول تیر شوی دی مخکې د رسول ډیر و امه صدیقه مور د ده رښتینې ده کان یکولان الطعام دی به خوراک خو الا خوراک خوري انظر کیف نبین لکل نبین لکم الایات ثم انظر ان یفکون وګوره څنګه بیانو دي ته آیاتونه وګوره څنګه دي ګرځي د حق نه قلت ورته وایه به استفهام انکاری دی اتعبدون من دون الله ما سوا ما سوا د الله نه مالک لكم نفع ضرر ولا نفع تا مالکان د نفع نه د ضرر مالک د الله له خدای سميع عليم دی او اهل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو په دین کې مکوای غیر الحق برنا حق تبع اهواه قوم قد ضلوا من قبل دا دا خواهشاتو د قومونو قوم چې هغوی ګمراه و مخکې وضلوا کثیرا ډېر خلک یې ګمراه که په دې عقیده وضلوا عن سواء السبیل ادي ګمراه شو د سبیل مستبینه په دې کې هغه رسوم مخالفت د شریعت نه ټول راغلل کنه وایا دا یو لسم رکو شروع شو د سوره مائده نه کان فی ما قبلو بیان کفر حل الكتاب والعصيان والاعتداء مخکې بیانو د کفر د اهل کتابو او د عصيان د دوی او د تجاوز د دې د حد نه په شان د عیسی علی السلام وعدم النهي والتناهي عن منکر فعلوه کچا ببد کول دی پوی خلقو منه کول نه وبيان بعض شنائع اليهود بنا د بیان د بعض شنائع د يهودو ده وبيان لعنهم بیان د لعن د دي د تفرقه بین اليهود والنصارى تفرقه د ما بین يهود د نصارا و بیان وجد بعض النصارا بیان د وجد د بعض النصارا و حين تلاوت القرآن عليهم چې کله تلاوت د قرآن په دې کول شي والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره وکذا يحصل هذا التاثر من تلاوت کتاب الله لباز اهل الكتاب دغه تاثر باز اهل کتاب ته مرادي د اوریدو د قران نه بسم الله الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داوود او عيسى ابن مريم لعنت کړي شوې دي په کافران دي لکه صاحب د الیو چې دی ښکار کو مشران خنزیران شو ځوانان شادوګان شو په جبی داوود علیه السلام عیسی ابن مریم علیه السلام زاری ما سو کان یعتدون دا دی احسان کو دی تجاوز کو د حق کان لا تهون عن منکرین فعلوه دی به منه نه کوله علماء د دی احبار د دی رهبان د دی د منکر نه چې کو به لبه سما کانو يفعلون بد دغه چې دی کم کو ترا کثیر منهم ویني بډیر لدینا یتولون الذین کفروا دوستی لري دا کسان چې کافران دي لبیس ما قدمت لهم بد دې چې وړاندې کړی دی لره نفسونو د دې ان سخط الله علیهم چې قهر کړی دی الله په دی باندې خدای ته ناراض دی خدای په غوسه دی ورته وفي العذاب هم خالدون دی په عذاب کې همیشه ولو کانو امن بالله والنبي په شرط د دې کدی ایمان راولې وي په الله ایمان په نبی علیہ السلام وما انزل الیه کم دی تنازل شعر تورات غیر محرف انجیل غیر محرف متخذم اولیاء دی بدا مشرکان دوستان نه نیول ولکن کثیر من فاسقون دی لدین فاسقان دی لتجدن اشد عدو الذين امنوا اليهود اشرکو مومي به تر ډیر سخت د خلکو نه د جد د دشمنۍ نه کسې مؤمنان دي يهوديان يهود ډیر بدترین دشمنان دي هغه کسان چې مشرکان دي ان او دی تکبر نه کوي دا لګ د دی د محاسنو بیان وایزاز منزل الی رسول دا څه کسان ناغلی حضور ته د نجاشی نه تلاوت قرآن وورید بس اوخ کې روانې شوې وجد کې رااله وجد چې کوم دی دا ثابت دی دومره قدر قادی چې صحابه کې دا کمو رستو بیا زیات دی خوارقم صحابه کې کمو او وروسته بیا زیات شوي دي دلته ترمذی کو حدیث راغې عالم عامل معلم دا کبیرا فی ملکوت السما سړی عالم می عامل می معلم می د عالم ملکوت کې لوی ګڼل شي ملائکه باس کې وي فارسی باندې طالب وي مرادي حدیث نشه آمد دیانات ما ته خو نشه رااله دا خو رښتیا ډېر لوی مقام دی مې نشه شما شګسته شو د ان قریب لږ وخت پس پس ځان شماته کتاب الزهد و ریا کې ترمذی کې دارال شفای اسلمی او تابعیو منځوي ترالم یو صحابي درس ورکاو جمعه ډکو غیر می تاسو د ابو هرره صاحب نه پیګنی د حضور مولا اعظم شاګر درس ختم شو خلا خارشو د پاتې شو زه تر عالم کې ناشته مې ما ته پوز دا سوق دی ابو هرره صاحب دی یو حدیث ما ته بیان کا کتا دونه اوریدلی او ته په پوښوي ما ته حدیث درته بیانوم نو ویډیو دې نه پوه شوی انا شغا نشقتن نو هیبتی چغه کړه بیزان شو سات پس ته تیر شو خلای بس کړه دا مخامخ کوروینه دې کې یو زوم یو نبی بلی سکرا سره نو ما ته بیان کړی دی تا ته بیانوم نشغا نشقتن بیا چغه کړه په دریم دل بیا او چن پریوتنو ما راټینګ چې په افاقه شو وی دی کور کې حضور اسلام او زوما ما ابو هريره اول کې الله ته پیش کیږي درې قسمه خلک یو به پیشي یو مالدار عربي تاسو کړي مال می در کړو الله جمعتون می جوړ کړي مدرسې می جوړې کړې دي دا می کړي دا می کړي الله به کا ضبط درو دی وي ملک به کا ضبط درو دی وي لكن فعلت انك جواد دې د دې کوي تا ته خلق صحي او خطخيل شعبه الى النار جانم تورا بل و پی الله پلار کې به سرور کړي تا څنګه ما جهاد کړی دی سر مې ور کړی لبي کذب تا ان به کذب تا لكن فالغان انك جريء خلا تبادر وي وخت کې ویلي شي چې بایل نه عالم به پیشي تاسو کړی دي ما وګ لوند کې تند تیری کړی دي سفر می کړی دي کتابونه می ویلي دي خلکو ته می تعلیم کړی دي طالبان می درس ور کړی دي ملائک وی کذب ته الله وی کذب ته درو دی وی لیو قال انک قارئ ان تا ته خلق شیخ او قاری وی وقت قیل سویبه ال النار ما وتویل چې نشه دې ماته شو کنه ابو رسې به زما پتون حضور او ټپاو خدا د دریو قسم حال دی په ما بالو سیر الناس د نور خلق ورسره دومره معلومه شول چې وجد داشته دی نو وجه د انکار غلط دی یو تواجد دی چې په زور ځان باندې وجه دراولي په زور رغړی سر غونډه کې کوي علي کلی دی حدیقه کې چې دا شیطان دی د مجلس نه پاسه وي خلکو ته مجلس خرابوي خلک ټول دغه په تماشه شي مخری تقریر خبره بل خان کی د د په تماشه دې ټوپونه وي او دغه کوي حسن جان مون سه اوزه تقریر کا ول کبه دې ټوبونو کې سوي نه چین نه خان ولې مقام درې الته شیخان ناستو ټول راو چو اله تاسو وي حسن جان مون سه تر ولې هیبت لا نه په خلک دې شیخان دې خو به ایله پټانه کوي وې ما ویلي چې په خپل اختیار دا ټوکونه وایي به اختیار په مان نه وی که به اختیار په چاوي د راشي اینا خو انکار نه دی خجی وجد صحیح دی تواجد نه دی پکا خجی وایذا سمي ما الى رسول ویني بت سترګې به جاری وي وکونه دی حق پیجن وما لنا لا نؤمن بالله سدي موږ له چې ایمان په الله نه راوړو راوړو با موږ تراغله د حق نه ونتما يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وذالک جزاء المحسنین دا جزاء د محسنینو ده دا غي بالمقابل ذکر کوي ایمان بین الخوف والرجاء ده کافران دي تکذیب کې دایتونه زما دا کسان ملازم د جهنم دي همیشه بدی په جهنم کې